باب دې په بیان داس کې چوای با کلا چې سور شي پپا دا به د پر د سفر چې کلا په صلی فرېږي او په سفر روانېږي کاغه صلی د حیواناتو کې وی ساواله او که بغیر د ساواله او داغه دعاګانې خي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا استوى على بعيره نبی علیہ الصلات والسلام کله بچ سور شو په خپل باندې ا کله بچ سور شو په باندې اخارجن الى سفرن چوته دن کې وو سفر تا په کورونو کې الله زما نگهبان شي او یا الله زما په سفر کې زما معاون شي اے الله ته په سفر کې زما ملګری شي والخلیفۃ فی العال او الله زما خلیفہ شي په کور کې زما د اولویال یا الله دا غ سخت او سخت او د تکالیف او د ستړیوالو د سفرونه ز پتا پنا والم چې ما مستړې کا واپس سفر کې وکابت المنظر او الله ز پنا والم پتا سره دا غ بد بد منظرونو نا بد بد منظر نا الله ها چاغه بیماری را هغه هلاکت ته پلارا وسوء المنقلب فی المال والاهل والولد او الله د بدوالی د خراب واپس کېدل نظما په مال کې او په اهل او په اولاد کې الله ما خپل کور او مال تا په بد حال مو واپس کوا په خراب حالت کې ما مو واپس کوا یعنی منګه په خیر خیرت واپس کیګو په داسې حالت کې چې توبه استون کیو او عابدون عبادت کوونکو او خپل رب تعریف کوونکو منګه رواه او مسلمن مسلم کې دا روایت ده پکار چې اول درې صلی الله اکبر وي هغه داستان د سفر بیان کړی دی ښا چې زین وبکم تعالت بده کو نوځي او تیاب دابتن راوسته شو یو دابا یو زناور راوسته شو د سفر لیر کبا د لپاره چې سور کی سور شي د پاره باندې نو د سولې لپاره یو سولې راوسته شو ها د پاره د سولې دوه ثم ضحکا ګورا ثم ضحکا نو بیا په خندا شو چې دا الفاظ په خندا او ویل شو یا امیر المؤمنین من ای شیء ان ضحکتا د کم یو شی د وجنتا خندا وکړه ولید او خندل نقل کړی دی د ابو داود او ترمذی وقال حدیث حسن وفي بعض النسخ حدیث حسن صحیح وهذا لفظ ابو داود